دل الكتاب والسنه نو په تحقیق سره دلالت کوي قرآن او سنت على حکم ردتها پر حکم د مرتدوالي د دغه طائفې ممتنعې چې دا مرتده ده قال الله تعالی الله رب العالمین ویل دي فلا وربک داسې نه دی پیغمبر زما د قسم وي په رب ستا باندې الله رب العالمین په خپل ذات سره قسم خوري لا یؤمنون دا خلک مؤمنان نس کېدای حتی تر هغه پورې یحکموک سی حاکم به جوړوي تا فیصله کوونکی به جوړوي تا پی ما په هغو مسلو او په هغو واقعو کې شجره سپیشیږي بینهم په مابینځ د دوی کې یعنې یو خو به دوی تا فیصله کوونکی جوړوي ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا بیا به دوی په خپلو ځانو کښې نه پیدا کوي تکلیف مما له هغه فیصلې قضای ته چې تا ورکړې ده، ویسلمو دی به تسلیم وي، تسلیما په پوره تسلیمېدو سره. ګورئ دلته الله رب العالمین دا خبره وکړله چې دوی تر هغو مؤمنان نشي کېدای چې په قرآن او حدیث فیصله ونه کړي، خو که فیصله وکړله بیا به پر بیا هم دی تر هغو مؤمن نه ده که چېرې پر ده باندې دا فیصله بوج وه او ورباندې تکلیف وله، نو د هغه چا به څه حال وي چې پخپله هم په شریعت فیصله نه کوي او د شریعت مخنیوي هم کوي نو تاسو خپل سوچ ورته وکړئ بل و اجماع الصحابه رضی الله عنهم بل اجماع د صحابه کرامو پر دغه باندې ده فقد سموا مانع الزکات بالمرتدین دوی بللی و هغه منع کوونکي د زکات په مرتدینو سره پر هغو دوی د ارتداد فیصله کړې وله نو اجماع د صحابه کرامو هم د ورباندې حتی لا تکون فتنه قتل کوي دی چې تر هغه پورې شرک پاتې نه سي ویکون الدین سي دین کله ټول لله الله لره واذا كان بعض الدين هر کله سوي بعضی دین لله الله لره وبعضه الاخر او او نور دین سوي لغیر الله بعضی دین بیا د بل چا د پاره کیږي وجب القتال واجب د قتال حتی تر هغه پورې یکون الدین کله لله دین ټول الله لره سي قال ابو بکر رضی الله عنه ویل دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه الزکات حق المال زکات چې دغه حق د مال ده والله زما د قسم وي په الله لو منعوني که دوی منع کړي له ما څخه دا خلک عناقا عناقا یو رسۍ کانو سیو دی یو ادونها سیدی غرسی ادا کوله الى رسول الله صلی الله علیه وسلم و نبی علیه الصلاة والسلام ته لقاتلتهم خامخا به زه دوی قتل کم علا منعها پر معنی کولو د دغې ویرسۍ به زه دوی قتل کوم دا خلاص کیفیت القتال طعیبه الممتنعه کیفیت د قتال څنګه ده فیقتل اسیرهم بندي د دوی به وزل کیږي ویجهزو علی جریحهم جریحهم د دوی زخمی به وزل کیږي وتغنم اموالهم د دوی مالونه به غنیمت کړل کیږي او بل دا د دوی ښځې چې کوم دي دا وینځې کیږي د دغه یو دلیل دغه ده چې دا کفار چې کوم دي کفار د دوی دا مالونه او ښځې په دغه واجه باندې غنیمت کېږي او وینځې کړل کېږي چې دوی چې کوم دي د دوی د کفر په واجه باندې چې دوی کافران دي نو دغه مرتدین هم یو قسم له کفارو څخه دي دا یوه او بل دلیل دلیل یې دا ده کوم خلفای راشدین چې وو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې وو او دغه رنګه صحابه کرام رضی الله عنهم چې ول دوی چې کوم جنګونه له مرتدینو سره وکړل په هغو کې یې د مرتدینو مالونه غنیمت کړل او ښځې یې وینځې کړې نو دا دلایل دي غیر ما سو ان الوحید یو منهم لدا مرتدینو څخه لو قدر علیه کته قادر شي پر ده باندې قبل توبتي لمخه تر توبه یعنې د ده لا توبه نه ده کښلې ته ورباندې قادر شوې ثم تابه وروسته یې ستا له قادرېدو د توبه وکړه په توبه توه توبه د دې ست په توبه توه توبه د دې ست بینه په مابین زده کې ده او بین الله په مابین د الله کې ده او حکمه حکم د دې ست په دنیا په دنیا کې القتل قتل ده یعنی یو خو په غسرت کې چې دی تر قادرېدو له مخه توبه وباسي او راسي بیا خو یې وځلی نه سي خو بیا ځان ته خبره پکښې ده او یو وست چې شي دوی درې ججوري مرمۍ در باندې وي وستې وسوای زه تسلیم یم زما توبه ده دلته د ده توبې ته هېڅ اعتبار هم نشته د کفارو په صف کې ښه راوتلی ده دلته د ده توبې ته اعتبار نشته او یو بل سرات ته چې که تا د امن خبر ورته وکړی یا تا ورته تسلیم سوینې وعده دې ورسره وکړله بیا هم په خبره پکې ستا بیا هم نسې وځلای نو زه دې ټولو مجاهدینو ته دا وایم چې په جنګ کې دا خبره مه کوئ تسلیم یا مثال دغه د چې امن ده درته یا داسې خبرې تر خولو مه ورباسئ الله مې انشاءالله الله په هر جنګ کې دوی ته شکست ورکوي ستاسو تر غریب لاندې راځي نو دا خبره په دا جنګ کې مه کوئ نو دا خبره ده بخلاف الکافر الاصلي په خلاف د کافر اصلي څخه د کافر اصلي بیا ځان ته حکم ده په دې کې بیا څو خبرې شته دا خلاص الطائبه الباغيه بل بیا طائفه باغيه ده اوس دغه طائفه ممتنعه بیان خلاص او د طائفه باغيه بیان شروع هي هي طائفه من المسلمين دا یو طائفه د مسلمانانو ذات شوکتی سی خاوند د شوکات د ویني تخرج سراوزي بتأويل على الإمام المسلم سي په یو تأویل سره په امام مسلم باندې راووزي یعنی دی ګوره اوس دی دا د مسلمانانو د خپل من جنګ یوه مؤمنه ډله یې نواقض الایمان نه پکې موجود بل هم مؤمنه ډله یې نواقض الایمان نه پکې موجود د یو څه تاویلاتو پر بنا باندې د دوی په خپل منځ کې جنګ سره راسي خو بیا هم الله رب العالمین د دې حل د حل دپاره ښه لاره ښوولې ده اسانه کیسه ده حکم قتال البغات حکم د قتال د باغیانو قال الله تعالی الله رب العالمین ویل دي و ان طائفتان کچیر دوی طائفه من المؤمنین د مؤمنانو ګور الله پاک مؤمنان ورته ویل دي و ډله مؤمنه ده بل ډله مؤمنه ده اقتتلو دی جنگ سره کاوه په خپل منځ کې په اصلحو تاسو صلح وکي بینهما په مابینځ د دې دوه ډلو کې فان بغت احداهما که یوې ډلې ظلم کاوه پر دا بله باندې علی الاخرى پر دا بله باندې فقاتلو ته قتل کوي التي هغه ډله تبغي چې دا ظلم کوي هغه ظالمه ډله قتل کړي حتی تر هغو پورې تفیه الى امر الله تفیه چې دی دا را وګرځېږي الى امر الله او امر د الله ته فان فاعت که دا را وګرځېدله په اصلحو بیا صلح وکړئ بینهما په مابینځ د دغو دوو ډلو کې بالعدل په انصاف سره واقسطو انصاف کوئ ان الله بېشکه الله پاک شته یحب المقسطین خوښوي انصاف کوونکي دا خلاص وحکمها هم المسلمون حکم د دغې ډلې دا دی چې دوی مسلمانان دي کیفیت قتال طائبة الباغیه کیفیت قتال یې دی ده ولا یقتل اسیرهم بندي به نه وزل کیږي ولا یقتل جریحهم نه به زخمی وزل کیږي ولا تغنم اموالهم مال نه غنیمت کیږي منګر هغه څه چې د جنگ په وخت کې تخریب سول د هغوی په پور نسته د جنگ په منځ کې څه ولاړل هغه ولاړل دا خلاصه سوه او یوه بله خبره دلته د وینې هغه په داوس دور کې هغه ضروري خبره ده چې دلته اوس پکښې هغه دا ده او بل اوس چې دا کم تنظیمونه دي دا د اسلامي خلافت په دور کښې مثال لکه دا د اسلامي امارت په نوم یا القاعدې په نوم یا تاریک طالبان پاکستان په نوم دوی خو ځان ته د اسلامي وایي په اصل کې خو اسلامي نه دي خو مثال یا دغه رنګه نور تنظیمونه دي چې دغه ټول دا وخت د اسلامي خلافت د مجاهدینو سره په جنگ دي او که چیرې دغه موجوده تنظیمونه که د اسلامي خلافت د مجاهدینو سره جنگ هم و نه کړي یعنی د جنگ ورسره و نه کړي بیا هم دوی مرتد دي هغه له څو وجو څخه هغه وجې دا دي اول د موالاتو له وجې څخه چې د دغو خلکو له کفارو سره دوستۍ دي بیا دغه څه کوي چې دوی کله د معاهدې نوم ورکړي ورکړي او کله بل نوم په یو په بل نامه باندې خالص د مسلمانانو د غلطېدو لپاره دلیل دا ده ځکه چې الله رب العالمین وایي ولو كانوا يؤمنون بالله که د دغو خلکو ایمان وای پر الله باندې والنبي او پر نبی د الله باندې وما انزل الیه او پر هغه قرآن ایمان وای چې و نبی علیه الصلاة والسلام ته ورنازل پر نازل کړل سوی ده ما اتخذوهم اولیاء دوی به دا کفار په دوستی سره نه وای نیولي که د دوی ایمان پر الله وای دوی به روسان په دوستی سره نه وای نیولي که د دوی ایمان پر الله وای دوی به چینایان په دوستی سره نه وای نیولي الله رب العالمین په خپل راشي وس منافق دي الذين هغه کسان دي يتخذون الكافرين اولیاء چې نسی کافران په دوستۍ سره من دون المؤمنین مؤمن د ځان لپاره دوست نه جوړوي کافر یې دوست ده د مؤمن خلاف دي دوی وقال الله تعالى او الله رب العالمين ویلي دي لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء نه دي نسی مؤمنان کافران په دوستي سره من دون المؤمنین بې له مؤمنانو یعنې مؤمن دې مؤمن دوست جوړوي، مؤمن به کافر دوست نه جوړوي. که تاسو ولیدای شئ مؤمن راولاړ شوی و، کافر یې دې دوست جوړ کړی و، ځان ته مؤمن وایو، نو دا په اصل کې مؤمن نه ده. او دویمه وجه د ارتداد د دوی دا ده، چې دوی فیصله په قرآن او حدیث نه کوي، د دوی فیصله په دریم یا په جرګه یا په ملکانو ده. او دغه بیا څه کوي چې د دوی پر خوله دا خبره جاري ده چې موږ دا ټول پلانکی علاقه ونیسو بیا به شریعت پکې نافذوو او بیا کله په یو ولایت کښې یو چا ته یو وخت په شریعت سزا ورکړي خالص د مسلمانانو د غلطېدو لپاره سږ کال موږ د دوی علاقې ته ولاړو د یو زر یو کار موږ دغه لپاره ولاړو داسې په چرکي شکل کې چې هغه پرا د دوی تر تصرف لاندې وه هغه علاقه بیا پرا د دې حمارانو تر تصرف تصرف لاندې وه بیا ما د دوی د یو کس ته وویل چې دلته د جمعې لمونځ ولې نه کوئ نو ده راته وویل دلته خو شریعت نه ده نافذ نو ما ورته وویل ولې شریعت نه نافذوي یعنې علاقه هم ستای په لاس کې ده قدرت او دبدبه هم ستای ده ښه ښایسته غرنۍ علاقه هم ده بیا ولې شریعت نه نافذوي ده راته وویل چې موږ ته والي خبر راکړی دی چې څوک به په چا هیڅ کار نه لري ګوره د پاکستان د اس آی ګیمو ته او د نور کفارو ګیمو ته دا سکیمونه جوړ کړي دي څوک په چا کار نه لري په دا منځ کې به شریعت هم سکریا به نه به نافذېږي موږ به نوم دا ورکړو چې څوک په چا کار نه لري یعنې د دوی په ذهن کې دا ظلم د په چا کار لرل حالکه ټول پر قوم پرستۍ او پر دغه سره تقسیم کړي دي په خپل منځ کې په جنګو باندې نو د دې دلایل دا دي قال الله تعالی الله رب العالمین ویل دي په حکم الجاهلیت یبغون آیا دا خلک چې د الله رب العالمین قرآن ورته پروت ده بیا هم دوی حکم د جهالت غواړي د جهالت په احکامو باندې فیصلې کوي په درېمانو په جرګو په ملکانو باندې فیصلې کوي له قرآن او له حدیثه ما سوای د بل چا په خوله فیصله کوي ومن احسن من الله حکما الله وایي تر ما بل څوک ښه الله پاک وایي څوک د ښه تر الله له وجې د فیصلې کولو له جهته د فیصلې کولو الله پاک وایي تاسې به ستاسو په منځ کې سکمې کیسې پیښیږي او ته د هغه فیصله کوي تاسې به ښه په پیږي او که به زه ښه فیصله درکوم لقوم یوقنون دغه قوم د پاره چې دی یقین لري وقال الله تعالی او الله رب العالمین ویل دي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون څوک چې په قران باندې فیصله نه کوي ومن لم يحكم څوک چې فیصله نه کوي بما انزل الله په قران باندې الله وایي چې ما نازل کړی ده فاولئک هم الکافرون الله رب العالمین وایي دا خلک کافران دي وقال نبی صلی الله علیه وسلم او نبی علیه السلام ویل دي من بدل دینه که چا من بدل دینه که چا دین بدل کوي فقتلوه هغه قتل کوي چې دین یې په جرګه بدل کوي دین یې د ملکانو په غونډو بدل کوي او دین یې بیا په نورو قوانینو بدل کوي نو دا قتل کوي درېیمه وجه د ارتدا د دوی د هغه د دوی دا ده دوی هغه څوک وازني چې څوک د شریعت د نافذولو سوچ لري دوی د منصور دادالله او د ازبکو مجاهدینو مرګونه صرف په دې وجه جایز وبلل چې هغوی ویل موږ شریعت نافذوو د الله او رسول په امر او د هغو امیرانو خبره نه منو چې هغوی د پاکستان او ایران او روس او چین او د غرنګه نورو کفارو په اشارو چلیږي نو دغو حمارانو ورته وویل چې داسې نه ده یا به د دغو امیرانو خبره منئ او یا به موږ تاسو قتلوو دلائل یې دا دي قال الله تعالی الله رب العالمین ویل دي فلا داسې نه دی پیغمبره وربک زما د قسم وي په رب ستا باندې لا یؤمنون دا خلک مؤمنان نسی جوړېدای حتی تر هغه پورې یحکموکه سي حاکم به جوړوي تا فيصله کوونکی به جوړوي تا في ما په هغو مسائلو کي شجره سپيشيږي بينهم په مابينځ د دوی کي ثم لا يجدو بيا به دوی نه پيدا کوي في انفسهم په خپلو ځانو کي حرجا تکليف مما له هغه فيصلې څخه قضيت چي تا ورکړې ده ويسلمو ځان به تسليموي تسليما په پوره تسليمېدو سره بيا به دی مؤمن جوړيږي دا په دې وجه باندې دوی چې ول دوی بد ګڼی هغه څه چې الله نازل نازل کړي دي یعنی الله وایي زما له قرآن سره یې بغض وایي نو د دوی هم خاص د د الله له قرآن سره او د پیغمبر علیه السلام چې کوم حدیثونه دي له هغو سره یې بغض ولې که تا هر څو ناروا کول دی په کلی کې څومره نارواوې کوي لواطتونه کوي قوم پرستی کوي له هر قسم کفارو سره اړیکې دي پر هغه دوی ته هیڅوک هم څه نه وایي که یو سړی په دې علاقو کې شاوخوا راپرته سي او د توحید ناره ولګوي او د شریعت غږ وکړي هغه سړی د دوی له طرفه ټارګیټ ده هغه ویستل کیږي تعجب خو دا ده چې یو لوتی ازاد ده د دوی په علاقو کې د دې حمارانو په تصرف کې څه کمې علاقې دي موږ خو ډېر وختونه پکې تېر کړي دي هر څه معلومات راته کېږي الحمدلله دې الله رب العالمین چې اسلامي خلافت راوستی سرونه مو خلاص ول نو هلته غل ازاد ده زناکار ازاد ده لوتی ازاد ده که له یو کافر سره یو قسم ته اړیکې وي هغه ازاد ده شل قسمه خلګ ازاد دي خو که د شریعت ږغ وکړئ بیا ټاپه د پاکستان له خوا وروانه ده له خیره سره هغه بیا پاکستان دوی ته فتواوی ورکړی دی په جیب کی یی دی چی د ټارګیټ ځای خلګ معلوم کړی بس بیا دوی هغه نه پریدی بیا یی په یو او په بل نامه باندی ولی کلیوالو ته بیا دوی قسم قسم رنګونه راباسی له جیبه څخه. وای دا فتواوې بهرنۍ دي چې زما پر سر یې ګوري وای دا فتواوې بهرنۍ دي چې زما جنګ ته یې ګوري څوک روسۍ څوک ایرانۍ دي چې زما جنګ ته یې ګوري دا فتواوې بهرنۍ دي چې زما جنګ ته یې ګوري څوک چینۍ څوک پاکستانۍ دي چې زما جنګ ته یې ګوري نو د بهرنۍ فتواوې دي زموږ جنګو ته ګوري بیا دی تلته مفتی پلانکی مفتی پلانکی ناست په لورو لور ځایو کې هغه فتواوې ورکړي دي زموږ هر ملګری چې دی یو ملګری دا رنګه ونیسي هر ځای بس دی دستي کوټې یا پېښور ته ټلیفون کوي کوتوال هغې خوا ورته راځي مفتیان یې دورې ناست دي وقال نبی صلی الله علیه وسلم او نبی علیه السلام ویل دي من قتل دون دینه څوک چې قتل سي په دفاع د دین کې فهو شهید نبی علیه السلام هغه شهید او په لسګونو وجې نورې هم سته او د بیان د اختصار له وجې په دغو بسوالی کوم. نو ملګرو دا بیان پر د ځای خلاص سو او دویم بیان به بیا انشاءالله کوو دا د تبلیغ په نوم چې کومه ډله ده جوړه ده دا هم په کفر کې راسه زړه سوله دغې هم هغه تخریبونه رسولي دي و اسلام ته په دا پټ په دا مړه حال کې چې بیخي ډېر تخریب یې رسولی ده نو بیا به انشاءالله پر دغه باندې بیان کوو اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین صدق الله العظیم